سورة الروم مکیتون دا کم سورت چې موږ شروع کو د دې سورت نامه ده سوره روم چون کې دا د روم ټکی پکې راغلی دی نو د دې غون سورت نامه ده سوره روم مکی سورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او د نورو مکی صورتونو په شانته زیات زور به پدې کې په اصلاح د عقیدی وی چې زمونږ او تاسو عقیده درست شي خاص کر د الله په باره کې عقیده او په باس بعد الموت کې چې د مرګ نه پس بیا را ژوندې کېدشته په دې باندې مالک د خیر د خیر مالک هم الله دی د خیر خزانه هم د الله سره دی د شر مالک د شرونو لري کولو مالک دا یو الله دی فتح ورکون کې دا یو الله دی شکست ورکون کې هغه یو الله دی چاته فتح ورکی چاته شکست ورکی که فتح غواړي هم د الله نه غواړي که دا وایې چې شره به د شکست نه بچ کې الله نه غواړي دا ټول د الله په خزانو کې یو واقع ته اشاره کوي چې دا غې نه تاسو ته معلومه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې هجرت نو کړی پنځه کاله پس بیا هجرت کړی دی د هجرت نه پنځه کاله مخکې واقع دا وشوه چې د فارس حکومت او د روم حکومت لکه نن سبا وایي دا روس او امریکا د فارس حکومت دام لوی حکومت و لوی طاقت او د روم حکومت دام لوی طاقت و دوی سره خپلو کې جنگ و چه جنگ یو دا فارس چې دي نو دا مشرکانو آتش پرستو دوی د اور عبادت کوي د اور دوی به د اور عبادت کو دا مشرکانو رومیان چې دي رومیان هغوی اهلی کتاب و هغه عیسیانو که نور سنو عیسی علیه السلام خو منه انجیل منه د مکې مشرکانو به دا خوښوله چې فارس ولګي او روم له شکست ورکړي ځکه هغه مشرکان دي او موږ هم یو مسلمانانو به دا خوښوله چې روم ولګي او دغه له شکست ورکړي فارس له اگر چې دواړه کافرانو خدا یو خو بیا اسلام ته لګ نږدې خدای خو یې منه پیغمبر یې منه کتاب یې منه قیامت یې منه چې دقسې جنگ شو په جنگ کې ډز ولګېدل فارس حکومت روم له شکست ورک فارس ولګېده روم له شکست ورک چې رارکو دلته د مکې مشرکانو دا جشن وکړو دا خوشحالي اظهار د خوشحالو یو او مسلمانانو ته پیغورونه شروع کړو چې روم چې دی ام اهلی کتاب دی د الله کتاب منی او تاسو اهلی کتاب یې د الله کتاب منی او منګه مشرکان یو او فارس هم مشرکان دي لکه څنګه چې فارس روم له شکست ورک د سه به منګه تاسو له دغه درکو مسلمانانو شکست درکو دا پروپاګاندا کولی چې کولی دلته د آیاتونه نازل شو چې ټیک د نن د خروم شکست خوړو فارس فتح ومندله خروم به د خپل شکست نه پس بیا غالب شي په فارس باندې یو څو کال پس نن روم شکست خوړو خو د خپل شکست نه پس دا روم به ولګي او په فارس حکومت باندې بس شي غالب شي یو څو کال پس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خوشاله نه روت او دې کافرو به وی فارس ولګي د رومي وه سبا به مونږ هم لګو مسلمانان به وهو ابو بکر وته وی پارام کینه مونږ ته خپل پیغمبر علی السلام وای چې یو سو کال پس به روم را پاسی او په فارس به دغه شي غالب شي دا به وی چې دې کې ورته یو کافر را مخې ته شو ابی ابن خلب دا غنامه و غټ بدمعشو دا دورونه ابی ابن خلب امی ابن خلب دا وته را مخ کې شو وته وی دا سوي وی دا سې کار دی وی نه نیشی والی روم فارس نیشی والی ابو بکر وته وی وحی به وی خرازه شرط لګو شرط دا ولګو وکاله لنډه خبره لګو وګدا ده خو لنډه وکاله شرط لګو چې کپدی او کالو کې روم فارس اوو نو ابو بکر صدیق بغټلی او کپدی وو کالو کې روم فارس اونو نو ابی ابن خلب بغټلی او سره شرط سلسلو خان کړو سلسلو خان چې چا وګټله دا بل بوله سلو خان ورکي خیر پنځه کاله پس بیا چې کله صحابه په هجرت باندې شروع شو ابی ابن خلب او یرید چې اسنه حضرت ابو بکر صدیق او تختی نو مال به بیا غوخان سوک را کوي نو هغه راغې وته وی ابو بکر تر داغه پورې زدن نه جدا کېږم چې کمې پورې مال ضمانت نه را کړی سبا به زه وګټم ته به وبیلې نو زما او خان به چرته یي نو بیا ابو بکر صدیق ولا ضمانت ورک چې ضمانت ورک نو دوی لاړ هجرت وکړ یو کال تیر شو د هجرت پنځه مخ یو شپږ کال شو دویم کال د هجرت دلته په بدر کې جنگ وشو چې جنگ وشو الله مسلمانانو ته دغه ورکړه فتح ورکړه خو چې دلته مسلمانانو ته فتح ملو شو دلته خبر راغی چې روم اولګې د فارس له شکست ورکړه مسلمانانو باندې ډبل خوشحالي شوي یو هغه خوشحالي وه چې روم ولګېده دغه وو فارس او بل طرف ته مسلمانانو ته په خپل الله پاک فتح ورکړه هغه بیان دی الف بیا څه وخت پس ابی ابن خلف په احد کې مړ شو چې مړ شو ابو بکر صدیق پاسید او داغه د وارثانو نه غسلو خان واغشت چې غسلو خان ته واغشتل نو غیر رسول الله لره وړل وتوی حضرت دا غو خان دي چې ما سره شرط لګولیو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ګنده مال دی دا په خپل مخره چرته صدقه کا بیا غ صدقه کا مسله دا ده چې د دوو طرفونو شرط ولګي دا جواری ده او په دې چې کوم مال حاصل شي هغه حرام دی دا کار که وشو تا به ګټلی زه به دونه شی در کوم که ونشو ما به ګټلی ته به ماله دونه دغه راکې دا شرط چې اولګي او د جانبینو نه اولګي نو دا قمار او جواری ده او جواری حرام ده پاغه چې کوم مال حاصل شي هغه حرام دي چې شرط بیا د جانبینو نه وي خیال لري که شرط د جانب واحد نه نو بیا خیر دی زه او ته سره وایو راځه چې دا مقابله وکړو که ما وګټله ته څه مه راکوه خو که تا وګټله زه به سل روپۍ انعام درکوم د یو طرف نه شرط شته او د بل طرف نه شرط نشته دا خیر دی یا داسې وکړي چې شرط یو ثالث ولګوي دریم سړی الکه تاسو خو سبق وایې ترجمه کوي خو ته تکړه یې که دی تکړه دی دریم پکې ووایي که ته تکړه وې زه به تاله در کوم دونه شي او که ته تکړه وې زه به تاله در کوم شرط ولګوي خو دا دواړه سره خپلو کې ونه لګوي دریم بهرنی سړی راشي هلکه اسونه سره زغلو زو ته زغلو دریم پکې راشي چې هلکه وخو یې زغلوي خو که چا دغه کړه وګټه زه به وله دونه دغه ورکم انعام دا جایز دی یاد خیال دی اوس دلته سوال دی ابو بکر صدیق چې دا شرط لګی نو شرط خو د جانبینو نه دی کنه که تا که روم ولګېده فارس یې وواو ابوبکر به ګټلي دغه به سلوخان ورکوي اوبی او که نه وې نه واو اوبی به ګټلي ابوبکر به ورکوي نو دا خو د جانبینو نه دی او چې د جانبینو نه شو شرط نو دا خو جواري ده او جواري حرامه ده دا د ولی کوله دا غي جواب دا دی چې دا معامله د دغه د خده مکی و او په مکه کې جواری او شراب حرام نو دا بعد الهجرت حرام شوی دی چې هجرت رسول الله وکړو دا غي نه پس حرام شوی دی یا د خیال دی بیا سوال پیدا کیږي چې خدا هجرت نه مخکې دا شرطونه وو او مخکې جواری حرام و نو بیا چې هغه شرط باندې ابو بکر صدیق اصلو خان وګټل نو رسول الله وته ولې وی دا ګنده دي دا ګند دا خو مخکې شوی وکنه وی ټیک دا چې ګنده خو خدا نفوس قدسیه نه دی دا پاک نفسونه چې په غیر مناسب طریقې سره سړی ته مال راشي هغه نه نفرت کوي حرام خو نو خو په غیر مناسب طریقې راغلی و نو چې په غیر مناسب طریقې راغلی و رسول الله دا نه خوښولی چې دا مال اوس دغه وخوري ابوبکر صدیق وخوري وایي دا لرې کړه الف لام میم الله خپويږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو غلبت الروم مغلوب کړي شروع ووهل شو روم فارس ولګید رومی وو غلبت الروم مغلوب کړی شو روم ووهل شو روم فی ادن الارض پاغه نږدې ځمکه کې پاغه نږدې ځمکه کې دا دغه نه دی دا شام دا شام ګورې دغه سره او د رومیانو سره دی شام سره چې دی خوا راځی نو دلته کې ازرعات یو علاقه ده ازرعات هغه ځای کې سره جنگ شو وهم او دا رومیان من بعد غلبهم پس د مغلوبه کېدو د هغوی سیغلبون زر دی چې هغوی به غالب شي وهم او دا رومیان چې دي من بعد غلبهم پس د مغلوبه کېدلو د هغوی پس د وهلې کېدو د هغوی سیغلبون زر دی چې هغوی به غالب شي نن خو دوی والي شو سبا به ولګي دوی به د فارس ووایي فی بدع سنین په یو څو کالونو کې بضعه، یو کال ته بضعه نه وایي، دوو کالو ته بضعه نه وایي، د درېو نه والی تر د نهو پورې دې ته بضعه وایي. اوس یوولسو کالو ته هم بضعه نه وایي، د درېو نه تر د نهو پورې. په یو څو کاله کې لله الامر خاص د الله د پاره دی حکم من قبل مخکې د دینه د دې نه مخکې هم د الله حکم و د الله په حکم رومیان ووالي شو ومن بعد و پس د دې نه د دې نه پس چې بیا رومیان لګي او فارس وهي دا هم د الله په حکم دومره ده و یوم اذن او په دغه ورځ چې رومیان په فارس باندې غالب شي و یوم اذن او په دغه ورځ چې روم ولګي او فارس ووي یفرح المؤمنون خوشحالی به وکړي مؤمنان مؤمنان به خوشحالی وکړي الکه مؤمنان به د روم په غالب غالبه کېدو ولې خوشحالی کوي ځکه به خوشحالی کوي چې یو خو په دې باندې د مکې کافران وشرمېدل هغوی پې خفه شو او چې دشمن دې خفه شي سړی خوشحاله شي دویمه دا دی هغه اهل کتاب او اهل کتاب ور چې الله غلبه په مشرکان ورکی سړی خوشاله شي بل دا ده چې په دې خوشاله شو الحمدلله چې دا زناور سره په خپلو کې وړېدل دا که په خپلو کې نه وی وړېدل او ټول یو وی مونږ ته خو بیا مشکلاتو الله سره خپلو کې واړول کمزوري پکې رااله مسلمانانو ته لاره کوله وشوه بل دا دی چې په دغه ورځ باندې الله پاک مسلمانانو ته په بدر کې هم دغه ورکړه کنه فتحه ها و یوم اذن په دغه ورځ یفرح المؤمنون خوشاله بشي مؤمنان بنصر الله په امداد د الله نو یا امداد د الله چې د روم سره وکړو یا امداد د الله چې مسلمانانو سره وکړو ینصرو د الله امداد کوي من یشا د هغه چا سره چې د هغه خوښه وشي وهو العزیز الرحیم او دغه الله غالب دی په خپل حکومت کې او رحم کوونکې په خپل دغه مخلوق دی وعد الله وعده کړې د الله وعد الله وعده کړې د الله لا یخلف الله وعده خلاف نه کوي الله د خپل وعدې نه ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلک چې دي لا يعلمون هغه نه پوهېږي کافران په دې نه پوهېږي چې مسلمانانو سره د الله وعده د نصرت ته يعلمون دا کافران پوهېږي ظاهرا من الحیات الدنیا په ښکاره ژوند د دنیا هلکه پټی څنګه کرې ریبل به څنګه کې بنګله به څنګه جوړې په دې پویږي کارخانه به څنګه جوړې په دې ظاهر جون باندې پویږي خو چې کم د آخرت جون دی دغه نه خبر نه دی وهم دوی چې دی عن الاخرت د جون د آخرت نه هم غافلون اغوی بے پروا دی بیا د الله د قدرتونو بیان اولم یتفکرو آیا دی خلق سوچ نه دی کړی فکر نه دی کړی فی انفسهم په خپل زړونو کې دی خلق په خپل زړه کې او په خپل ځان کې سوچ نه دی کړی دی اسمانونو ته نه دی کتلې د زمکو ته نه دی کتلې ما خلق الله السماوات ندی پیدا کړی الله اسمانونه والارض او ځمکه وما او هغه شیونه بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي لکه ستوري نور سپومې الا بالحق مگر په حق الله پیدا کړی دی په حق او پر اختیا بل همیشه نه دی و اجل مسمى او د یو نیټه معلومه پورې چې خیر سره غنیټه پوره شي درس به ختم شي و ان کثیرا من الناس او یقینا ډیر د خلکو بلقاء ربهم په ملاویدو د خپل رب سره لکافرون منکر دی هغه سره د منینه چې ورځ را روانه ده د قیامت ورځ او هغه کې به بنده د خپل رب سره ملاویږي بیا دی اولم یسیرو تخویف دنیوی الکه دا غلط خبرې کوي لک تاریخی معلومات خو کې لک زمکه کې وګرځي معلوماتو کې چې کوم خلکو دا غلط خبرې کړې دي الله دا غوي سان جام کړې دي اولم یسیرو ایا دا خلک ندی ګرځیدلې فی الارض پس مکه کی فینظرو چی دوی کتلی وی کیف کان عاقبت الذین چی څنګه او اخری انجام داغه خلکو کیف کان چی څنګه او عاقبت الذین اخری انجام داغه خلکو من قبلهم چغه مخکې د دینا عادیان داغوی سان جام شو سمودیان داغوی سان جام شو فرعونیان داغوی سان جام شو که ته وایې چې نه مړه خو کمزور یو مونږ خو تکړه یو وایي نه عادیانو کې چې څومره طاقت موجوده خلکو تاسو کې دونه نشته کانو او دا مخکینی خلک اشد منهم زیاد د دې موجودونه زیاد پس کې او قوتن په طاقت کې په طاقت کې د دې موجوده کافرو نه غزيات وو واثار الارض او هغوی به اړول ازمکه دا ازمکه به اړول او دا کې به کروندې کولې عجیبه طاقتونه دي تاسو ته ما ویلو زمونږ استاد اوس وفات شوی دی هغه وی زه حجر ته تللی وم حجر ته نو هلته یې په دې جبلو باندې دا غرونه والي دي نو چې دا غرونه والي دي وایي تاسو چې ورشئ اریان به شئ چې په دې جبل دا غر والي دی دا جبل تللی دی یو ګز درې پاوه یو نیم ګز دا جبل تللی داسې په دغه شوی دی لیکه پی کړی د پدې غره او تلې دی پی او زو ته چې جبل وو او غر کې لیکه کیږي نو ګورې دا نسی دونه لیکن هغه دونه طاقت لکه په ماشینري چې وهي ناسې پکې لیکه جوړې کړې دي نو او دا مخکینی خلک زیات د دې موجودونه پس کې زیاتو په طاقت کې و اثارو الارض او هغوی باړولې ځمکې و امروها او هغوی آباده کړې وه دا ځمکه اکثر مما زیات د هغې نه امروها چې د موجوده خلکو آباده کړې ده لکه تاسو دونه ځمکې نه دي آبادې کړې لکه هغوی وجاءتهم کتوی دوی خبر نو وینا وجاءتهم رسلهم راتل کړي واغوي ته پیغمبرانو داغوي بالبينات په دلایل واضحه او سره خپل پیغمبرانو وته د الله د قدرتونو واضحه دلایل پیش کړیو لیکن الله د چا سره ظلم نه کوي فما کان الله ليظلمهم نه دی الله ظلم کوونکی د هغوی سره ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن هغوی د خپل ځانونو سره ظلم کو داسې اعمال کول چې په هغه اعمالو باندې خپل ځانونه تبعه ته بوتلل ثم کان عاقبت الذين بیا شو اخری انجام د هغه خلکو ثم کان بیا شو عاقبت الذين اخری انجام د هغه خلکو اسا او چاغي به بد کول د دغه بدکارو اخری انجام څه شو اسو ابد ثم کان عاقبت الذین اساءو بیا شو اخری انجام دا غ خلکو چې هغه بدکاریو دا چا به چې بدکاری کوله او بدعملی به کوله د دوی اخری انجام څه شای شو اسو بد تبا او برباد شو الکه دا ولی دا عادیان ولی تبا شو سمودیان ولی فرعونیان ولی وی ان کذبو د دې وجنه چې دوی به دروغ وي بې آیات الله د الله آیاتونو ته وکانو بها یستهزئون او هغوی به د دې آیاتونو پورې ټوکې او خنداګانې کولې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب د خپل رحمتونو دروازې په موږ کلاو کړي رب ته زموږ د حالات اصلاح وکړي ربه ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب ربه صحیح پوهه راته راکړي ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په احادیثو مبارکو باندې ربه ته پوهه راته راکړي خاص کر دا کوم کتاب د حدیثو مونږ وایو ربه موږ ډیر کمزور یو موږ ډیر عاجز یو ربه ته زموږ له توفیق راکې په دې صحیح پوی کې ربه د پوی سره توفیق د عمل راکې ربه د پوی سره توفیق د عمل راکې رب ستا د قرآن ستا د پیغمبر د حدیثو ستا د دین کم خیر برکت دی رب دنیا کې مونږ ته راکې زمونږ بچو ته هم ورکې زمونږ کورنو ته هم ورکې په قبر کې رب د دې خیر برکت راکړي پر ورځ د قیامت رب د دې عظیم خیر نه ته مونږه مو محرومه وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو د دنیا او د آخرت اجر ورکړي رب دا معمولي کېناستل زمونږ دپاره ذریعه د خیر او د برکت او د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي رب زمونږ ملګرو په کاروبار کې ورته ربا دغه دی خیر ورکړي برکت ورکړي د زړه خوشحالي سره زموږ نه نصیب وګرځي سره زموږ نه په خپل حلال کاروبار کې رب اطمینان نصیب کړي د پریشانو نه حفاظت وکړي په خپلو بچو یې رب سره زموږ نه خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا کامله ورکړي د بتو ته شفا کامله ورکي خاص کر د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې رب هغوی ته صحت عاجله کامله مستمره ورکي د ملګرو بچیان دي کشران دي بار وطنونو کې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک سله تللي دي کامیابي کړي او روغ جوړ خپل وطن ته خوشحاله راولي حاجیان صاحبان دي عمرو له تللي دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چی الله پاک هلته کارونه ورته اسان کی مقبول یی الله خپل وطن ته راولی وصلی الله علیه